قسم دې په دې واضح کتاب چې مونږ تری د عربی جبی قران جوړ کړي دي د پاره د دې چې تاسو په پوه شئ او په حقیقت کې دا په ام الكتاب کې درج دی زمون سره ډېر د اوچتي مرتبه او د حکمت نه ډک کتاب دی كذلك تخرجون هم هغه الله چې په یو خاص مقدار کې د اسمان نه وبو نازل کړي او داغه په ذریعه مړز مکه را ژوندای کړه دغه شان با یو ورځ تاسو د ځمکې نه راوستې شئ او هغه چې تاسو د پاره کشته او زناور د سورلې ذریعہ جوړ کړه د پاره د دې چې تاسو د هغوی په شاګانو سوار شئ او کله چې پری د پاسه کینئ نو د خپل رب احسان را یاد کړئ او وایئ چې پاک دی هغه ذات چې زمونږ د پاره داسې زونه تابع کړل کنه نو د دوی د قابو کولو طاقت خو مونږ نه لرلو دوی وایي کچر رحمان خدای غختله چې مونږ دی داغوی عبادت اونکړو نو مونږ به هیڅ کله داغوی عبادت نه کوله دوی د دې معاملې د حقیقت نه هډو خبر نه دي هسی پړندو غشي ولي ام اتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون آیا مونږه د دینه مخکې سی کتاب دوی لور کړي وو چې ګینه داغه سند دوی د خپل ملائکه پرستۍ د پاره د ځان سره ساتلې دي نه بلکې دوی وایي چې مونږ خپل پلار نکو په یو طریقه مونږ دي او مونږ هم یاد کړه هغه وخت کله چې ابراهیم علی السلام خپل پلار او خپل قوم ته ویلی وو چې تاسو د کوم سيزونو بندگی کوئ زما د هغه سره هیڅ تعلق نشتا زما تعلق خو صرف د هغه ذات سره دی چې چې زه پیدا کړم هم هغه به ما ته لار خي آیا دا خلک ستا د رب رحمت تقسیموي د دنیا په ژوند کې د دوی دا گزاران ذریعہ خو مونږ د دوی په منځ کې تقسیم کړی دي او په دوی کې مو زینو خلکو لا په زینو خلکو باندې ډېری اوچتي درجه ورکړې دي د پاره د دې چې د یو بل نه خدمت واخلي داغوی پونه چې خپل بالخانو ته پری ورخیږي او داغوی دروازې او داغوی تختونه چې هغوی پری تکیاګانو ته ډډي وهي او کینی ټول بمو د سرو سپینو نه جوړ کړی وي دا خو صرف د دنیا د ژوند سامان دی او اخرت ستا د رب سره صرف د متقیانو د پاره دی څوک چې د رحمان د ذکر نه بے پرواهي کوي مونږ په هغه یو شیطان مسلط کوو او هغه دغه ملګری جوړ شي دا شیطانان دا قسم خلق نه غلاري ته دراتلونه منع کوي او هغه په خپل ځای دا خیال کوي چې مونږ غني ټیک روان یو اے نبی صلی الله علیه وسلم آیا اوس به تو کڼو خلکو ته اوربل وکړي یا بړندو خلکو ته او هغه خلکو ته چې په ښکارا گمراهي کې پراته دي لار اوخه اوس خو به مونږه دوی له سزا ورکوو خوا کو تا د دنیا نه واخلو یا تا ته پسترګو د دوی هغه انجام در اوخیو چې د کم ورسره مونږه وعده کړی ده بهر حال تو هغه کتاب کم چې تا ته د وحی په ذریعہ درلېګلې شوی دی مضبوط اونیسا بشکا ته په نیغه لار باندې یې وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون حقیقت دا دی چې دا کتاب ستاده پاره او ستاده قوم د پاره یو لوی عزت دی یو ورځ فرعون په خپل قوم کې आवाज وکړو وی ویل اے خلکو آیا د مصر بادشاہي زمانه ده او دا نهرونه زما د حکم لاندې نه بهيږي آیا تاسو وینئ نه زه بهتریم او کو دا سړی چې ذلیلا او سپک دی او کله چې عیسی علی السلام سرګندی نخي راوړې نو هغه ویلی وو چې ما تاسو ته حکمت راوړې دي او زه د دې لپاره راغلی يم چې تاسو ته د ځینو هغو خبرو حقیقت کار کړم چې په کوم کې تاسو اختلاف کوئ نو د خدای نه ویریږئ او زما خبره ومنئ حقیقت دا دی چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی خاص د هغو عبادت کوئ هم دا نه غلار ده ورننو زي جنت تا تاسو او تاسو خزي تاسو به خوشاله کړی شئ داغوی مخې ته به د سرو زرو تالی او پیاله چاپیره ګرځولې کیږي او کم سیس چې زړه غواړي او سترګې پرې خوشحاليږي هغه به هلته موجود وي هغوی ته به ویل شي تاسو به اوس دلته همیشه اوسئ هغوی به چغې وهي د دوزخ چوکیدار ته اے مالکا ستا رب چې زمونږ کار ختم کړي نو خدا هغه به جواب ورکړي تاسو به هم دغه سي پراتی اي مونږ تاسو ته حق راوړې وو لیکن پتا سو کې د زیات خلکو حق فخ نه وو پاک دی د اسمانونو او د ځمکې بادشاه د عرش مالک دا غ ټول خبرونه کوم چې دا خلک پاغه پسې جوړوي خدا دوی په خپل خیالاتو کې ډوب او په خپل لوبو کې مشغوله پرېږده تر دې پوري چې دوی خپل